هغه تعلق ته د رقبه سره نه د راهین د رقبه سره تعلق نه ویم له د مرتهین د رقبه سره اې د رقبه خو یو ځل پکې خرڅ کړل دوه حق او پراهین باندې پراهین دوه حق چې د رقبه لکه ولا سګړل خرڅ کړل او دا بل خو لکه لکه دی او د مرهون 1500 روپے تاوان کړل رقبه قیمت 0 روپے نظر په خپل نرسو کې راکړل خدای خوش خصول وقال استوفي او دا رقبه واخستل کړی شوله دی الکوا دین استهلاک مجنا له نو فیتاخر الى ما بعد عتق نو حق مؤخر کیږي تر ما بعد عتق پورې ثم اذا ادا بعده ثم پس اذا ادا چکل ادا کعبد بعد ورسل عتق لا 500 روپے لا يرجع على احد دا بیا به عبد هم نه د مولانا غواړي نه ویم له ته مستهین خلاص لانه وجب عليه لانه دا ما بقي لك ولا دي زمان الاستهلاك د دین استهلاك وجب ثابت واجب عليه په عمل باندې بفعله د په فعل باندې کړه د بل چا مال هلاک کړو راهنه مرتين خو نه هلاک کړي ٹھیک شو وان كانت قيمه العبد 2000 که قیمت عبد 2000 څو دوه زر او وهو رهن بألف او دا یې ګاڼه کړو د زرو په مقابل وقد جنى العبد او د غلام جنایت وکړ یقال بالقوب شي لهما راهن او مرتهن ته افدیا دواړه فدیه ورکړي څکه په دواړه باندې مضمون ده راهن باندې هم مضمون ده او په مرتهین باندې هم مضمون پر راهین باندې مضمون په انداز امانت کې چې 0 روپۍ ده او په مرتهین باندې مضمون په انداز الکه دین کې چې 0 روپۍ څه کوم ده لأن نصف منه مضمون نیم دین مضمون په مرتهین باندې ونسب ته مرتهین څنګه امانت ته او د امانت زمال دا په امین باندې نه دا په مالک باندې دا امانت زمال په امین باندې نه بلکې پچاوي مالک باندې نو په دې نسب کې دا مرتهن ضامن ده د به زمان ور کوي او په دې نسب کې لکه وای ها د امین ده د به زمان ور کوي بلکې مالک ور کوي چې راهند کیشوا والفداء في المضمون چې دی په مضمون کې دا واجب په مرتهن باندې دا او په امانه دا واجب علی الراهن فین اجمع کچته دواړو اتفاق وکاله دفع شمړه سکه چې زر زر روپې ورکو پښتو پیږي ور به کدا غلام د خدای بیړه غرق ها فین اجمع على دفع فدفعه دواړو ول ورک نو وبطل دین المرتهین د مرتهین دین باطل شي دلته اعتراض ده اعتراض دا ده ته وایې چې که چېرې دوی دواړو اجماع وکړه په دفع باندې نو د اجماع په دفع خو به هلته څه کېده که چېرې مرتهن لپاره حق د دفع خو مو وې که نه مرتهن خو دفع لکه د غلام په جنایت کې نه شي کولی ځکه دا د مملوک نه ده دی وایي دی که دفع نه کوي مجازا فإن تشاح اختلاف راغی راهین ویل چې زه د فل غلام کو مرتهین ویل زه فدیه ورکوم په دې غلام کې چې قیمت یې لکه 2000 او زرو په مقابل کې مرکون راهین ویل چې زه فدیه ورکوم موته ویل چې نه د فکو د دې کې مسله نه په دوه صورتونو کې څوک هم قول په فدیه باندې کې داغه خبره صحیح ده کغه راهین قول په فدیه باندې کې کوم تین قول فدیه باندې کې داغه قول صحیح ده د دغه ولا قول دا چا طرف نه دا صحیح نه ده وای فإن تشاها کله دواړو اختلاف راغی فالقول لمن قال قول معتبر د هغه چا ده چا چې چې انا افدي راهنن کاله او مرتهنن واما المرتهن چې مرتهن دا وایي چې اف دې زه فدیه ورکو او راهین وایي چې دا دفع کو نو معلومیږي راهین مقصد الک ضرر ورکول څه ته دي مرتهن ته پوه شو مسله باندې او مرتهن چې هغه چې فدیه ورکي حق راهین باطلې دا حق راهین خو نه باطلې پښتو پې کې نه بلکې نو چې خپل دین به لکه ثابت پاتې شي ټیک شو مولا نو معلومیږي په دې صورت کې چې مرتهین وایي چې زه دفق از فدیه ورکو او راهین وایي دفقم نو راهین مقصد په دې قول کې ضرر ده فائدہ پکې نشته او دا مرتهین په دې قول کې د لپاره فائدہ ده او د فائدې سره تعالی حق د مرتهین هم نه راځي دراهین هم نه راځي وای اما المرتهین چې کله وی چې انا افدی فلانه ليس في الفداء فلانه ان شاء الله ليس ليس في الفداء في دي ورکول د مرتهین کې ابطال حق راهن باطل ولا حق راهن وبدفع او په ورکول الذي هغه ورکول غلام يختاره چې ورکې د دفع راهن راهن ابطال حق المرتهین باطل ولا حق المرتهین ځکه دفع د غلام چې دا خدای راهنه هو ته چې راهنه وته حق المرتهین هم څه هلاک او ځای څه مطالبه ده بیا کولای وکذا فی جنایت الولد رهن دا رقم ولد رهن جنایت وکړو اذا قال المرتهين على اصلي كمرتهين هو ايه په دې صورت کې چې کوم صورت لکه د مرهون چې قیمت یې لکه 2000 او دین کم دین دا ولا جرهن اگر که مضمون نه په دې مرتهین باندې دې په مقابل کې دې نه دې که هلاک شول لیکن فهو محبوس په دې نه دا محبوس ته په مقابل د دې نه مرتهین کې لکه څنګه چې اصل محبوس ته نه ولې هم محبوس ته اگر که مضمون نه لیکن اصل له فرق فرق على چې اصل مضمون هم له محبوس هم ده او ولا جرهن محبوس ته مضمون نه ده نو بیا هم لکه تعلق د حق مرتهین په اعتبار حبس راغله اگر که زمان ور باندې نشته وله اشتري الک مرتهین لپاره فی الفدا ففدیه ورکول کې غرض صحیح یو غرض صحیح چې هغه مضبوطول د سي خپل دین دي مضبوطول سری د دین دي چې فدیه ول ورکوم نو الک دا ما دین و مضبوط پاشي اصل به هم سره محبوس سره به هم سره دوشي محبوس شي ولا اثر لراهن راهن باندې اذ ضرر الک نشته څه ضرر راهن ده اذ ضرر نشته نو فکان شتا له دی مرتعین لپاره ان یفدیا چې دا فدیه ورکړي د ولد رهن وختو پیږي دې ځای پر دا خبره شول البته کراهین ویل چې نا زه فدیه ورکوم او مرتعین ویل چې نا دفع به وکړو د مرتعین قول قابل اعتبار نه د راهین قول سره قابل انتباه دا مسله بیرته سر ته لاړه خو اما راهن راهن چې دا فلانه ليس للمرتهن اما راهن کچته راهن ویل چې انا اخذ زفي دی ورکو نو نو فدی قول راهن کې چې فدی ورکول فلا ليس للمرتهن ولا تدفع متين پر ولا تدفع استنه فضل نه چې زیاده فق پښتو په عالمه بینه لجات اغلن چې مخکې بیان کړ فكيف يختار به څنګه غوړه کوي دفع خلاص خا ويكون المرتهن في الفداء متطلعا في حصة الأمانة حتى لا يرجع على الراهن مرتهن ويل زه کوله فدیه زور کو ته زه څونه جنایت وکړه دا ټول فدیه زور کوم ځکه دا قول په فدیه باندې کوي او راهن قول بدفع کوي په دې نقطه پوه شوې دا قول بالفدیه کې او راهین قول بدفع کې نو قول خود د معتبر شو نو راهین ورته چل بس ورکو په دې نه و بیا د نفس خبر نو دا مرتهین چې الکوا هغه دفع وکړه د خپل حصے هم او د امانت حصے هم ټیک ټاک خپل حصہ خو په زمان لازم د امانت حصے زمان خو پراهین لازم اوس د راهین باندې رجوع کوي کومه کې موږ راهین باندې رجوع لکه دا خو صوفي ده سره صوفي ده او تبلیغي ده نیک نیک کارونه چې کوم دا لکه وای عارف استاد کوي خپل سو یا خوشاله دي ساله ماشاءالله ولا ويكون المتهم في الفداء في الفداء متطوعا في حصه الامانه حتى لا يرجع على الراهن ولي لانه شان دا يمكن ممكنه هدي مرتهن پر الله يختاره چې په دې نه غوړه کړي دی نو غوړه کوي په دې چې زنه فدیه ورکوم نو دفع کوم د خو زما حق نشته فدیه هم نه ورکوم چې خود به خود چا فدیه ورکول راهن فيخاطب الراهن بیا به خطاب مخاطبه کول شو د راهن سره فلما عرك عليك زما چې لازم کول مرتين وهود افیدی په خپل ځان باندې ولحاله هذه او حال دا چې کدی انکار کړو انکار قابل اعتبار بیا بل راهنه مطالبه کېدل نه کان متبرع نو معلوم څه چې مرتهین دا متبرع ده الک رجوع پراهن باندې نه کوي وهذا علامه روان ابي حنيفه دا بنا له پاره چې روایت سره حضرت امام ابو حنیفه نه لا ارجو مع الحضور مسله برازي کراهن حاضر ده او که غیر حاضر ده امام صاحب که حاضر ده کله حاضر ده چې کله فدیه راهین ورکی نو دی برجو توبه لا حول ولا قوت کله کې فدیه مرتهین ورکی بیا برجو پراهین باندې نه کې کراهین حاضر ده کسره غیر حاضر ده وی کنه وی لکه غیر حاضر ده وای وهذا على ما روان ابي حنيفه لا يجوز ذو بريك مرتهن مع الحضور صلى حضورنا مرتهنا دا امام صاحب مسلک دا چې کاجر کرای ویل کړو جو مرتهن پراهین باندې نه کی ټیک سره کله چې راهین قول بدفع کوي کله قول بدفع کوي خو یې کوم پوهه وصلوا بينه قولين ان شاء الله تعالى ولو عمل مرتهن ايفديه مرتهن زغف دي الارض او فداه الراهن فدیه ورکړي دي جنایت راهن فانه يحتسب على المرتين نصف الفداء له حساب ولې مې چې مرتين باندې نیمه فدیه یعنی نیمه فدیه په انداز ور مرتين نه دین الکه ختم شي راهن به ول ورکي من دینه ویل ان سقوط دین امر لازم دا ساقط کېدل د دین د مرتين نه دا یو د شي چې دا لازم ده فدا او دفع کدا راهن فدیه ورکه هم بین د د زمیر ساقط شو مرتهین مطالبه کول نشي او که د سره غلامو کې هم بین ساقط شو مرتهین مطالبه د دین کولای نشي فهمي او فلم يجعل الراهن في الفداء متطوعا نو راهن په دې فدی کې متطوع نه ده ولی ځکه چې دا خو د په زمان کې د جنایت نه کړی کله چې د سره له سره د جنایت کړی نه وای او دغه خو لکه خپل غلاوانو صیف حاضر کړو دا خو مرتهین کرکټي ولا کوي چې کرکټ له تلو او د الکوا رهن دلته لکه کار چې کوم ده خراب پښتو پوي کنه پوي هغه نه خلاص ثم ينظر بیا بل نظر وکړي شي اوس تفسیر کوي ان کان نصف الفلا مثل دين او اکثر بطل دين ما ته وښي سوره تاوان کړی ده 2000 تو دو زر دین تو ده زر او راهن دو زر روپیه لکه ولا ورکړ د مرتهن دین ټول پکې څه شو لا دین کان ينظر ان کان نسب الفداء نیمه فدیه په مثل لدین باندې یا نیمه الک یا دا نسب د فدا اکثر مثال په تور باندې 3000 روپۍ سي کړو نقصان کړو نو پنځله سوا فمرتهنو پنځله سوا فراهن باندې راهن ټول لکه سړي ولا ور کړ نو اوس بیا هم د مرتهن کول دین په کې سیل کوي تلې خوش مسله ده څه شو په ور وای ځکه زور په په دواړو صورتونو کې لکه هلاکه سوري په شا باندې هلاکه سوري راهن نو اوس کله راهن بیا مطالبه کړي د استفاده رین متکرار راشي څه ولا یو ځل راهین ورته زر روپۍ په کې اوس بیا نورې زر روپۍ ورته یې واړي ته څو ځای وصول کې د زر په مقابل کې مطلب او سودی وکړل خو شي مثلا اچي بطل دین فإن كان أقل سقط من ذلك بقدر نصف الفدا دین زر روپۍ ده او دی جنایت کړی دا لکه د پینځ د پینځو سو دا زرو نو پینځه سو په مرتهین وي او پینځه سو فراهین وي نو مرتهین ټول ولا ورکړي اوس د پینځو سو په انداز باندې مرتهین دین لاړل د پینځو سو په انداز باندې تللی ځکه د پینځو سو په انداز باندې زمان هغه په خپل فراهین لازم مشه مسله نه دا مجبور ده متتبع نه ده مجبور ده ځان طرف نه شریعت طرف نه ځکه شریعت هغه خپل مجبوری نه خي عقلي مجبوری هغه شرعي مجبوری معتبره ده په دې خبره نه سوي شریعت عقلي مجبوری نه معتبره شریعت شرعي مجبوری معتبره نه لا راهند الک شرعان مجبور ده شریعت مجبور کړي چې اوس متولف دي اور کړي ٹھیک شو خلا ځکه اصل مالک دی نو کان شتا له دې راهنه پر رجوع رجوع علیکم مرتین باندې فیشر هو بګرځيږي قصاصا برابر دا فدیه نصف فدا برابر د نصف دین سره شي خوش مسله باندې بدینی په دینه مرتین کې کانه اوفا نصفه کانه دلته د نقطې لیکلې ده کانه هو د هو زمين لاندې څه لیکلې دا غلط لیکلې دا مرتین نه کانه هو ګواکراهن دا مرتهین نه ښه دا غلط لیکل کانو با کراهین اوفا مرکل نصفه نصف ده اوس مسله باندې فبقى العبد پس باقی باس غلام رهن رهن بما بقي په باقی الکوای هیڅ څه پښه مليان اچھا جی اوس راځي ولو کان المرتين فدا کوم مرتين فديه ورکړه والراهن حاضر راهن حاضر او ناظر ده څه ده حاضر حاضر ناظر خدو په او کنه مرتضی سره حاضر ناظر مفتي محمد رحمه الله یو ځلې جلسه وا شاه احمد نوراني مانځ ته مخکې څه مانځ ته مفتی صاحب لغه مفتی صاحب ډېر مزاحي سره ولغه یې ورکا شاه صاحب نبی علیہ السلام حاضر او ناظر او څنګه امامت کوي هغه حضور کې سره امامت خلاف آدم شاته سزې کو په امامت دې کې ډېر چلو کنه تاسو پیګه خلک لمونځ هم ټیک او شاه صاحب نه ردم دې ته عقل وایي چې د زوی اکبر کته پیغمبر حاضر او ناظر ده او لہذا چې پیغمبر اسلام حاضر هم وي او ناظر هم وي نو زوی ته حق د امامت شته ته فلیا استعقل له حاضر او ناظر ته امامت صحیح نه ده فلیا زه مخکې کې نو زه به امامت کوم دا حق زماره ده چې حاضر او ناظر کېدل نه ده یا د نس پښتو د خلکو مونږ ځل کړه هغه نه بچ پیګ نه پیګ ماته ګوري خلاص زمونږ حضرت مفتی صاحب رحمه الله مفتی فرید صاحب رحمه الله هغه فرمایل یو ځلې د مودودیانو مصر د علوم حقاني له راغله ډاکټر اسرار وی هغه څنګه سیاسي مولیان کله کله الله رحم وکي پښتون په پیسې ته ولکول یو مولانا او چې مخکې شمانځله مخکې شمانځله چې زه په یو وخت مسجد ته ورته نشم چې یو بل تصد کولو ثم منډه کړه زمونډه به وخت په مصلی نه ودرېته المز مکو ما ویل کې چیرته دا مخ کې کې چې زمام پسوال چې په دوه فصل مز مکرو دا مزله پیږي د زړه طالبان ته چې راځي چې په مز نه کې موږ تاسو ځان لږه مکو دوی خپل یو بل تصد کول او ما چې واوې ما منډه کړې په مطلع نه غو درې ده او کنه دي کارو قلت به سبحان الله ولا يخافون لومتا لا يمكن يمكن تم د سیمان نصیب ولی ځکه دا لپاره دی سورسته چې انکار وکړي چې انکار کوي قاضي به خود به خود راهن مجبور کی چې فدیه ولا ورکړي چې کله حاضر او ان کان غائبا چې غائب لم يكن متطابق ذکر اصل دا انکار کوي راهن استله لکه هغه تبلیغ ته تله هغه خدای خصني قال وهذا قول ابي حنيفه قال الامام ابو حنيفه قال وقال ابو يوسف محمد والحسن وزفر المرتهن متطبع في الوجهين لانه فدا ملك غيره عجیب دلیل دوم وای والله دا ونه بل ته د ملک دی ور کوي که حاضر ده که غائب بغیر امره بغیر امر ده راهن راهن ورته ویل چې ظرف دی ور ور او قانون لاره چې ته په دې د ملک غیر ور کوي بغیر امر د مالک نه لدی کې ظاهر صورت دالت ته متتبع یې متقرب خلا فاشبه الاجنبي نو مشابه سره کې دا مرتهن ته اجنبي سره فور کول د فدیه کې لکوایا ها ته هیڅ دراهین خوش مثلا وله امام صاحب مبارک فرماینو اذا كان راهن حاضرا راهن حاضر هم کنه ممکن ده هو دی راهن له مخا هو دی مرتهن له مخاطبته مخاطبه هو د دی راهن سره دا مضمون اصلاح راځي چې د خپل حصے زمان هم ورکي او د امانت زمان دا کده سره چې محبوس ته لکه په ټول قیمت سره سره لکه محبوس ته او یا محبوس زمانه نه بل محبوس امانت اه فلا يكون متبرعا دا مرتهين متبرع اسلام کو کنه رجوع بیا کوي پراهین باندې په حصے امانت کې قال قدوري فاذا ما تراهن کله من سراهن ما ما باع وسيه الرهنا خرج کول وسي د دې راهن ميت الرهن رهن لا وقضى الدين او وكل كوادي وسي الدين دين الذي على راهن دا ټیک ده بیا على وسي هم ټیک ده او قضا الدين هم ټیک ده دا رهن د سمن لان الوسي قائم وسي قائم د مقام په ځای د راهن باندې ولا تولى الموسي کوم سی په خپل د غلا د عبد مرهون خرڅ کړی وي کوم سی په خپل باندې د عبد مرهون خرڅ کړی وای هغه روپۍ راخیستلې وای مرتهین ته ورکړې نو ادا نه دین بشو کوم نو شي ولو تولى چې دا تصرف کړی موسی د به حلقون د موسی حیا بنفسه د حی ژوندې په نفس نفیس باندې کان له د لپاره ولایت البی باذن المرتهین فكذل وسیه تا شان تعالی کوي ولایت به په اذن المرتهین باندې وسی الکوي هغه لري میت راهند وان لم يكن له وسی کشری دی راهین د پاره وسینو نسب القاضي مقرر وک قاضي له دی الک راهین مې تفاره وسین وسی او امر حکم وک قاضي هو دی وسین به فقر تول دی مرهن باندې لعل القاضي اوس دی وخت کې لکه د متین غریب نه څه چل کوي راهین مرس نور وارثانیم څوک نسته لکه او مرهن د څنګه د څوک به خرڅي د خپل خرڅولې نسی ونظر في نصب الوصي او نظر حفاظت شفقت په مقرول د وصي کې موجود ده ونظر موجود في نصب الوصي الک نظر او شفقت او حفاظت دا موجود ده في نصب الوصي اي في نصب القاسي الوصي اضافه مصدر الکه مفعول تر غره ده او دا تاسو ته قاعده یاد ده چې کله اضافه مصدر فاعل ته کی کله اضافه مصدر مفعول ته کی و اضافه ته مصدر فاعل تعالی کې کچیر الک فاعل پکې مقصود وو اضافه ته مصدر مفعول ته کې کچیر تعالی کې ها مفعول پکې مقصود دلته مقرول د دې وسیله الک پکې مقصود ځکه اضافه ته نفس د دې مصدر الک مفعول ته کدا خو تاسو خپل تراله ته ونه کړل پښتو پیګه تاسو شر جامع ویل نه کړ لې ادي چې ادا کې دا وسی ما غدین علیه چې د پرې راهن باندې غیر غیر را ایفا وکي او استیفا وکي ایفا وکي ها او استیفا وکي او ولي استوفیا چې والد وسی مال او مال راهم من غیر د بل تن چې بل ته باندې قرض راهم وین کان المیت دین که په میت باندې قرض وا فرهن الوسی بعض ترک ما اسلای مرس عجب مرس وشي به شي مقرر نه راکړ غرما دي الک پنځل شل نو دی راویلار شه دې شهزاده ته لکه دین په مقابل کې بعض مال د ترکیه لکه راهن کده صحیح نه ده خو شو مسله ده لکه ټول غوړه ما مساویه به ټول تر هر ور کوي یا به ته هم راهن نو تر څو پر ترجیح بلا مرجح رانه شو ترجیح بلا مرجح دا نه روانه خر تاسو شي ها موږ به هم رهنا کې کني لکه دل به هم نه لانه دا وسی چې د اثر غره کړل بعد الغرما بالايفاء الحكمي بالايفاء حکم حقیقتا خو دې نه ادا کړي خو چې رهنه ولا ورته د رسول کډي وسی چې لکه بعد غرما او دین حکمن الکه ور کړی فاشبه الانسان بالفعل حقيقي دا مشابه سو د غره کول د باز غره ما په افای حقيقي باندې اور کول حقيقي څه مطلب الکه سره مش وصفات هغه روپی را وخت تر دې ته ورک د نوري پرې خو ټیک تک نه روان لا نه روان څور روپی چې پاتې دي هغه به تاسو سراجي کې ویل دي کنه کنه ویل هغه به غره ما منځ کله کې تقسیم کې د خپل یوسف چا ته سود رسیږي چا ته سلس رسیږي چا ته لکه وای نسب رسیږي امین الله استاد صبري ته ګوتې مګ را وخاله فإن قضا کچې ته ورته دی وسی دینهم دین لکه د ټولو څه مطلب دی عجب خو شاهزاده تاسو رهن د ترجیح مقابل کې نور علما پاتې دي نور علما دا په ځ باندې رد اعتراض کړي نه ده نه رهن ور باندې واپس کړي ده مخکې نه مخکې الکه دی وسیره ولا شو ټول ته قرصور کړ دا بیا ټیک چې څه مولا وجل ته قرصور رسېدل افای حقيقي را دین ته افای افای حقيقي او لکه افای حکمي حقیقی اولاد خپل بینو تور نو بیا څنګه اعتراف کوي لکه پیر فایو الام سړیکا لزوال المعنى ختم شمعنه لوصول حقهم اليه لکه ورسد الحق د دې باقي غرمه اليهم دولره په صورت ایفاء حقيقي کې ولو لم يكن الميت غريم اخر دا عليك عجب مرس یو قرضدار لري چې هغه لکه شاهزاده مامار او عارف استاد وسیله دې له راه ورکړه سیره کنه دا میت په چا باندې قرضه ده او دی وسی د هغه قرضې په مقابل کې د میت په د چاله رهن واخیستل وسی رهن واخیستل دا جایز کړل جایز جایز لکه څنګه وسی لپاره رهن جایز ده ارتهان هم فإذا ارتهل الوسي بدين الميت چې کله رهن واخیستل وسی بدين په قضيه الميت ميت على رجل په بل څه باندې جاز دا جائز ده لانه د ارتهان استفاء اخستل د حق د ميت او هو وسيم لك مالك تلك يهود د استفاء قال رضي الله عنه في رهن الوصي تفصيلات ورهن الوصي کې ملاشي تفصيلات نذكرها من ذکر کوله کوي په کتاب الوصايا ان شاء الله تعالى خلا دا یو وې ډېر اسانه وې هغه کوه څوره ټیم ده اسمان ته ګوره څوره ټیم ده ها اس خو ډیر لکه هو انسان دی هو فصل ومن رهن عشيرا دا دور اصلا څه ومن رهن عشيرا بعشره دا انګورو الکه شیره د ابي بلا استاد دا د لسل په مقابل کې راهن کړل فتخمر د خدای شال شراب ورنه جوړ شو په دې منځ منځ ثم صار خلا دینه بعد بیا سرکه جوړه شوله یساوي عشرة چې د لسو سره برابر وه فهو رهن بعشرة دا رهن په مقابل عشرة او که به قیمت کم سره سرکې صورت کې بیا به دوره دین ورسره سکی کمیږي لأن ما يكون محل البيع هغه چې هغه محل بيع يكون محل رهن هغه محل رهن لپاره وي اذ المحليه بالماليه ځکه محلیت سره لپاره په اعتبار مالیت سره فيه ما په بيع او رهن کې ولا خمر ان لم يكن محل البيض خمر اگر که محل بين لپاره ابتداء فهو محله بقال ده كيف دا ان دا خمر محل بين دي وبقال دي چې لکه سرکور نسی شي جوړ شي خلا حتى انا من اشترى چاوار تر اسيرا انګور الشراء فتخمر شراء ونجوز قبل القبض يبقى العقد عقد باطل لا عقد باطل ځکه دا اگر که اوس ما بیان نه ابتداء چې کله خمر وجوز په امتحان دا څه نه لکه کله چې قبل قبر سو ګرځيږي خل سرکاو ګرځيږي به قبر صحیح ده الا انه دا مشتهي تخير اختيار ده في البيع چې تا د انګورو شیره واختره د هغې نه شراب جوړ سل مشتهي لپاره اختیار ده که دا د عقل په خپل حال باندې پرېږدي او که څه یې کوي تاسو کې خدای خبره چې روس مسر کم کېږي که بلې کېږي صحیح شو د تغییر وصف المبه د جا تغییر د وصف تمبه بمنزله ما اذا تعيب دي کې تغیر وصف د مبيع راغ مبيع اول موصوف په صفت تعصير باندې اوس موصوف په صفت تشوا خمر باندې او دا د چې د لکه یو مبيع وي ټیک ټاک وي قبل القبض پرې کې عیب راشي نو مشتری خو هله کدا معیب علی کې مبيع غواړي او کاقت سکی پس کوي ولولا هر شاتن قیمت 10 بعشرتن چې د چا غاڼه کې یو ګډ قیمت ترې ګډ الکه لس روپیو بیاشتین د لس روپو مقابل کې فما ته د ګډ استاد الکه وای مردار فدفغه جلدها الکه مرتهین هغه چمړه الکه رنگ کړله فسوار وګدله چمړه یوساوی چې برابرې دلو درهمن د یو روپې سره فواره رهن به درهم د یو درهم په انداز باندې څه پاتې شو دا یې ممکن او دا چمړه د یو درهم په مقابل کې رهن پوهیږي نه مطلع استاد لکه ستړی شي خاطا کې نه قربان شي لأن رهن تقرب بالهلاك دا رهن ثابتي فرق کله اخر لکه مولا کې بدر راضي لأن رهن دا رهن تقرب دا ثابتي بالهلاك فإذا فإذا حيا چکل ژوند اذا اذا حي بعض المحل چکل ژوند کړه صبح د محل چې چمړه يعود را واپس کیږي حکم دران به قدرې پانداز ژوند باندې بخلاف ما اذا ماتت رهن خو رهن هله ثابتېږي چې کله هلاک شي پښتو پوهېږي یا رسم مثلا و عمران تقرب الهلاک على ما بينه ومن مشايخنا بعض مولیان زمونږ امن هغه څوک دي یمنو چې من کوي مسله طلبه مسله د څه بيع ويقول قول کوي يعود البيع بيع هم را واپس کیږي په چمړي کې ها والقول اول هو المشهور لا هذا ندغه وصلى الله تعالى على خير خلق اسمي